د مسجد حرام نه الى المسجد الاقصى مسجد اقصا تا چاته چې بیت المقدس وای الله دې وکي چې تاسو په پوه شئ اصحاب سیر وای چې دې مقام کې ضرورت داو چې رستو به ډېر خلق دا سرا پیښ شي چې هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه معراج جسمانی نه انکار کوي او وای بچي دا معراج جسمانی نه شوه بلکې دا روحاني شوه نو الله پاک د وړاندې نه سبب کوي چې دا الله هر صفت چې ده پاک کامل کامل دی دا الله په ټول صفاتونو کې صفت ناقصه نشتا دا الله ټول صفاتونه چې دي پاک کامل کامل هر صفت چې ده پاک کامل کامل سبحان الذي پاک د هغه ذات چې چا خپل بنده پشپکه د مسجد حرام نه اوچت ک او بیت المقدس ته بوت نو دې سره د جسمه اوچتول او بیت المقدس ته بوتلل دا صفت کامله د پروردگار عالم سره د جسم او د په خوب کې ال تبوتلل یا په خوب کې په معراج کول دا صفت ناقصه ده نو سبحان الله زکه وې چې د چا دا وهم را نشي چې زه په صفت ناقصم موصوف يم بلکې زه خالق يم لیکن د کامل صفت مالک يم پیغمبر مې سره د بدن او چت کړي او بیت الله مقدس ته مې موت د سبحان الذي دا معنا اوس بوتلو څنګه پیدا روانو سورلی و دا مسلم شریف یو لوی روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چشپاوا زا دا ام حانیه رضی اللہ تعالی عنہ پکور کی پروتو د دې کور په مکه معظمه کې اوس چې چرته باب السعود دی چرته چې د مکه قاضي ناس دې مقام کې داغه کور سردار کونین صلی الله علیه وسلم دل تشپوا او جبريل راغ ورسرا بوراق دے بوراق کتا سو خیالو کئی یو خود خلقو خیالی تصویر جوړ کړي دا اس په غوندي بدن والا جوړ کړي او سره والا د خزه جوړ کړي سردار کونین فرمایي چې بوراق یو داسې شی و چې د قچر نه لږ وړوکی او د خره نه لږ غټ داسې یو شی و چې هغه زما د سورلۍ د پاره جبريل امين راوسته داغه رفتار به دا سی وو چې یو یو قدم به دا سی پر وته لکه دې زنه چې څنګه په نظر انتها د اسمان ښکاری یو قدم بداس څه زمانہ مخکې خلق ته دا اشتباه و چې یو قدم څنګه چلو شو دا ګران کار دی کنه دی اوس اوم کده دی خلق دماغ دا نه مني چې دا لندن نه امریکې ته د سور لسو غنټو لار ده اوس یو جاز فرانس ایجاد کړی دی هغه د لندن نه امریکې ته د سورلسو ګنټو لار په یو نیمه ګنټه کې وای او سل کسه پکې سواری نو د فرانس جوړ کړی جاز خو دی سور لزر میلا په یو ګنټه کې وای او د اسمان جوړ کړ اجاز دی سور لس کروڑ میل د سترګو پرب کې نه وای اوس قدام عقلی چې فرض کړي چا عقل کې ناراضي نو پاکستان کې ډېر سرونه داسې دي چې هغه پورې سر د خره تړلي په باز شي نو سلام ورته کوه او ځان ته خلاصو نو قران کریم وړاندې نه صدباب کوي چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام پاک ده هغه ذات چا چې پشپکه خپل حبیب بیت المقدس ته بوت عزیزانو شپه ده جبریل راغی او دی راویښ که چې دی راویښ که نو بوتلو دا به زمزم کوی ته هلته یې پې اودس وکړو بیا ولا شق صدر وکړو شق صدر شق صدر دی ته وای چې د سینې اپریشن ولا وکړو په سینه کې دننه چې د بشري طبیعت ساشیا او هغه تی وست بیا ولا سینه وګڼل دا هم د دې سرونو په عقل کې نه راتله د مردار وی چې الته اپریشن شو الته د اسمان ته څنګه بوتلو دا ګران کار دی که خیال وکړي په فلپین کې یو خزه ده چې هغه په دې ګوته وي اپریشن کوي نو د فلپین په ایسایانو خو د ایمان شته چې په ګوته اپریشن کوي او په جبرائیل علی السلام دی ایمان نشته چې د رسول الله اپریشن په ګوتا کړي تاسو خیال ده د فلپاین عیسائی خزا خو په ګوتا اپریشن تا په ایمان راوړې ده او د جبرائیل اپریشن د پیغمبر په ګوتا په دې ایمان نشته دې ته سوچ کوي دې ته فکر کوي اوس ارشه داسې خارج تراغله ده چې لغوندم سړی کې عقل وي نو هغه چری دا انکار نشي کولای عزیزانو سرداری کونین باندې او داسو کو او راوستو په بورا کې سور چې سور کو نو دا شپه ده اسرا بعبده لیلا علماء لیکي چې لیلا ټول شپه روانو مزل کولو ځکه چې الله وی دا کار د د بوتلل د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته پشپا کې شي نو لای لفظ چې ده دا ټول شپې ته شامل دی دینه دا معلومیږي چې ټول شپه مزل کول او روان علما وایي چې نه لیلن کې تنوین د پاره د تقلیل دی تنوین دا د پاره د تقلیل دی تقلیل څه معنا تقلیل دا معنا چې دا اسراء چې شوی و دا پشپه کې و خو لیلن د شپې په یو پړک کې دا لیلن کې تنوین وای دی دو زرونو یا دو پیخونو وغیرہ دا تنوین د تقلیل د د شپې د سترګو پر رات کې اوس چې بیت المقدس ته د اورسید دا وتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دین علاوه د دیني تقاریو کې سټې به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدې شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کې سټې په دغه مقام کې حضور صلی الله علیه وسلم دو رکاتا منزو بہر تقدیر عرض داو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحیت المسجد او په دغه وخت کې بیا د بیت المقدس نه د اسمان ته ځي معراج ته که تاسو خیال وکړئ معراج ځکه وایي عروج په عربي ژبه کې پور په خطو ته وي نو معراج ته هم ځکه معراج وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې پور ته خطو علماء وايي چې د سترګو د رب خبره آسمان ته چې رسي عزیزانو آسمان ته درې کروڑه میله مزل درې کروڑه میله دا سپوږمۍ دولکه او پنځه اتیا زره میله د ځمکې نه اوچته ده دا سپوږمۍ دا ستوري د اسمان لاندې مثل القنادیل لکه دا بجلی چې د چت لاندې را ځوړن دی دغه ستوري بیا د اسمان لاندې داسې را ځوړن فایده یې څه شوه هذا قرآن په خپل ویل ده ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح الله وی ده دنیا اسمان چې ده ما خسته کړی ده په ستورو باندې دا زینت د اسمان وجعلناها رجوما للشياطين او بیا نو دا د اور لمبې د شیطانانو د پاره ګرځولې دي چې اسمان ته شیطان لار شي دا ستوره ورته د اور لمبه شي او پیولي آسمان د دنیا ته چرسی او دروازه ټکل دربان د آسمان آواز کوي چې څوک جبريل عليه السلام ورته وي انا جبريل ومن معك د سره څوک دی ومعي محمد رسول الله صلی الله ملائکه دروازه لري کوي او په قطار ملائکه دائیں بائیں داول اسمان نه تر دویم اسمان پورې ولاړي استقبال کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه او دا الفاظ وایي چې مرحبا مرحبا بنبی صالح دلته یو نکته اوري نور بیان د بیا مخې جملې تاسو کوم علما لیکي چې آسمانونو ته تک د پیغمبر غرض خو خدای سره ملاقات نو دا ملاقات خو په ځمکه هم کېده نو دا دومره لوی سفر یې پکې سوځلو فرمایي چې دلته تکلیف غرض نه دلته راز داو چې د آسمانونو کې عرب ها او کرب ها او قدم ها بلې کیږي چې دا کله نه پیدا دي ایسمه کې تم دي راځي الله ته التجا وکړه چې یا الله په دې له محفوظ کې مونږ ګورو نو لا اله الا الله دا خدای خدایا دا محمد رسول الله ور سره چې کوم دی خدا دا خو یا مونږ ور پرې دا چې لاندې وګورو او یا لپاس راولا چې مونږ وګورو نو الله پاک دا ملائکو درخواست منظور کړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم آسمانونو ته بوتلو چې دا ملائکین د د په دیدار مشرف اوس سردار کونین څنګه وو نو دا تپوس خو بچا نه کوي اچانه نشي کوي د څومره حسینو او د کوم کمالات مالک نو دا تپوس دو بزرگانو نشوه دی او اغي ولا دا جواب ورکړي یو خدا چې حسن یوسف آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری په ټولو معشوقو کې چې څومره خاصیتونه دي یا رسول الله خاصیت یوازې پتا کې بل بزرګ نه د پیغمبر د حسن تپوس شو هغه دا تپوس ما نه مکوې دا تپوس جبرائیل نه وکړي جبرائیل نه بی بی عائشہ فرمائی واللہ العظیم ما بکلس پومبای تا کتل کلا بمی چهره انور د جناب رسول الله تا کتل چه دا دا چهره تا بمی او کتل اس پومبای برات تا تخکار دلا باشا نو اغا درخواست الله د ملائکو منظور ک او دته دعوت ورکو چې اسمانونو تراش دغه زینا بیا پورتا یو بل سورلی راغلی و چې هغه سورلی ته زونه وای علماء محققین لکی چې خدای به په دې پوي وي چې دغه زینا چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د بیت المقدس نه په سور آسمانونو ته تلو چې دا زینت څه شي بعض علماء متاخرین وای چې زنا داسې او سورلی و لکه دی وخت کې تاسو په دې شل شل یا دیرش دیرش منزلونو کې دا لفتونه وګورئ باقی دی زینے اصل حقیقت سو حافظ ابن کثیر لکلی دی چھے آسمانی میں تتک چھے دے آپ زینت شوئے دے اور زینت سے شوئے په دې خدای پوه دی چې دا څنګه سورلی و عزیزانو بیا یو شپه په شپه کې بیا د سترګو د رب خبره وه نو د سترګو په رب کې د اسمان اول دروازې ته سردار کونین صلی الله علیه وسلم خلاصه دا دروازه لري شو ملایکی ټول په استقبال کې ولاړی دي اول اسمان پار شو دویم اسمان سره بیا دا چلو شو ازدانو ارد داو چې دا عقل کې نه راتلل چې پیغمبر په دې جسم عنصری زیده باندې سوریدل او اسمانونو تتلل دا غوښته چاو اسمان تا خدای زنده را لګلی چاوا خدای یو صرف ما ته ویا کالجی الکو ما ته مولانا صاحب ته چې وې چې دا بوراق یا دا زینه دا جازو نو د دې جاز پایلټ سوکو جاز خو به پایلټ نه چلی ما پایلټ جبرائیل علیہ السلام تر جمعه ما دلته خبره پرې شو چې جهنم ته ده او په دا سیر کې جبريل ور سره او جنت ته وو دا جنت ته وګوره علماء لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې خو په ځمکه هم کېږی شي نو الله اسمانونو ته ولې بوتله او دومره لوی تکلیف یې وله ورکړ نو د هغې ځوابونه ډېر یو جواب یې دا چې د الله منشا دا وه چې زه تا ته په جنتونو کې چې کوم نعمتونه ما ستا امت له جوړ کړي او ستا د امت سره مې بیع او شراء کړی بیع شراء ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه اے پیغمبر استاد امت سره ما خرید او فروخت کړی دی استاد امتیانو ځان او مال ما غسته دی او داغي په بدل کې می جنت ورکړ نو پیغمبر راشه ستاد امتیانو ځان او مال چې ما غسته دی او په بدل کې می کوم جنت ولا ورکړې دی نو یې ګورا بخې کچ مطلب خوخم دی تاسو خیر نو اصل منشا د معراج پتلو کې د پروردګار عالم باوا چې دا جنتونه وګوره چې کوم انتظامات ستا د امت د پاره شوي دي چې دا د خوښم دی وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته چلنه وکړه فرمایي چې ما ولیدل چې د جنت یو یو کمره دا د ملغلره ده ملغلره به تاسو لیدلی یا نه وړې وړې می لګې غټې د جنت ملغلره هغه دومره لوی چې دا غي دننه د کمرې یو کمره مو د یو ملغلره نه جوړه او د هغه کمرې پلنواله به شپېته میله د یوې ملغلرې کمره ده او د هغې پلنواله چې دی هغه به شپېته میله اوچتواله پرېږده چا به څو دا به یوه کمره بیا د دالانونو ستنې چې دي دا به د یاقوتو د زبرجدو عزیزانو د هغې هغه سیمت چې کوم هغې کې لګېدلي دي علما لیکي چې هغه به داسې سیمت او خاوره وي چې هغه کې لګېدلی چې ستا زندگی پکې به بس ځکه چې هغه نرسته خو مرګ بیا شته نه کنه چې ته پکې نو هغه دیوال کې سیمټ او پلستری چې کمی دي هغه نه به د مشکو د عنبر خوشبویا نه راځي دا ونی چې نن خوشبوئی لگاو سبای بوئی لارو هغه زمانہ وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت نو ورکړل شو په سوختم کال نبوت ورکړل شو او بیا زمانہ د نبوت چې وا هغه درویش کال علماء محققین ابھی کی لگ ون دے اختلاف دے چھ معراج چھ دے داد نبوت پسویم کال باندے شوئے کتا سخیالو کے عام طور منگ ہو دا عرو چھ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محراج شوے لیکن محراج شوے دا نبوت پس سویم کال بعد پدی کی مختلف قسم روایات تھی د حضرات علماء کرام روایات دیر دی محققین وائی چې معراج چې ده دا د نبوت په پنځم کال باندې شوه یعنی په سمختم کال چې نبوت ورکړې شو او پنځه کال تیر شو بیا معراج شو اوس معراج طور طریقه څه وه هغه کافی حد پورې بیان ما تاسو په مخ کې کړی عزیزانو که تاسو خیال وکړئ نو دا دور چې ډېر سخت دور دا د ابو جهل لوی سرداری و په مکه کې دا لوی سردارو دا لوی لوی سنادید د قریشو چې دا ژوندۍ وو په دا زمانہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د توحید آواز کړو که تاسو خیال وکړئ د توحید چغې مونږ هم وهو او دام وایو چې مونږ حق دین یو یا حق پرست یو یا حق وایو او کدا دور تاسو لغون دي مطالعه کړ چې یو زلمه مور نشتا پلار نشتا رور نشتا خور نشتا کل هم عزیزان تربوران قوم قبیلہ دا ټول په یو طرف دی او یو مذهب دی او دا هغه مذهب دی چې د یو یو سړی په کوټه کې شپېته شپېته بوتان پراته دي او هغه ته خدایان وایي او په دا وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته आवाज کوي چې وحدو ربکم الله یو غنی دا تاسو چې چاته خدای وایي دا خدایان نه دي نو دا ډېر سخت وخت دا پته مغه چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا و او بیا د عمر فاروق غوندې سړی چې دام خلاف چا بچی اسی کاغو کتو نو دبت سر غرزول دا دغه داو عزیزانو په دا وخت کې پنځه کال چې تیر شو نو معراج شو معراج بیا د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې او هغه نه بیا پورته عروج پورته عروج عزیزانو خبره دې ځای پر رسیدلې و چې سدرت المنتها ته څو وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسید نو دا وخت کې جبريل ورسره جبریل علیہ السلام فرمایل چې صاحب ز دې زنه مخ کې نشم دا غ سرحد دی چې دې زنه پورته د مقرب ملائکو ام دتلو اجازت نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا هو خبره نه ده چې تر دې ځای را سره رالی او دې ځای نه مخ کې نه ځي زه چې زو محدثین وایي چې جبريل علی السلام ورته فرمایل چې نه سر دې ځای نه مخ کې ماته د تلو اجازه نشته عطا الله شاه بخاری رحمه الله تعالی وتبارک هغه وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبريل په ځای زوی والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زور سره تللی چې پیغمبر سره زر روان وې نو چرې به خدای واپس کړي نه وي خیر دا یو ذوقي یو عاشقانه خبره علماء وايي چې سدرت المنتها نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکشه نو دا وخت کې یو لار ورته وښودی شوه چې په دې لار راځه اوس سدرت المنتها د اووم اسمان د پاسه یو ځای دی او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی لاندې دنیا دې زنه پورته نشي تله او د پاس دنیا دې زنه لاندې نشي راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې دا مباحثه جبرئیل سره کیږي یو بزرگ دی چلا مکان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسی د الله شان اقدس علماء وائی چې دغه وخت کې د الله او د رسول په منځ کې یو غس فاصله و د قرب یو غس او دا وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جسم عنصری سره د الله په دیدار باندې مشرف دیدار ورته مکمل اوس ورسره دا ویلې شو چې دا حال په دنیا کې چاته نه وي وای کتا سو خیالو کی عام طور د عشق رازونه چې دي دا پټ وي د عشق راز چې کوم عاشق فاش کو عاشق په سلی خیږي بیا ارزاو چې په دیدار مشرف شو خو اجازت د حل ویلو نشو قرآن کریم کې راځي دنا فتدلا علماء وائی چ دے تراجم بعض دادی چې دغل تنا قرب د جبرائیل علیہ السلام مراد دے د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره بعض علماء وی چې نه قاب قوسین او ادنا چې راځي قران کې نو قوسین چې ده اغا کتا سو لیدل دلی بی لیندا لینده دا سلرگی یو غیل گرا کوکڑی و پدی منس کے چکم تاری اللہ فرمائی چھ زما و زما دا محبوب پا منس کے دمرا فاصله وا لکه د لیندې په منځ کې چې څومره تار وي نو هغه تار یا غز وي یا سوا غز وي نو بعض علما وایي چې قاب قوسین دلته هغه قرب مراد دی چې د معراج پشپا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره شو اوس کتا سو خیال وکړي دا الله او داغه د محبوب په منس کې چې کوم راز او نیاز نو د عشق راز او نیاز چې ده هغه عام خلق ته پته نه چې ملائکو تم پته نه لګي یو بزرگ میان عاشق و معشوق رمز است کرام کاتبین را هم خبر نیست دا عاشق او د معشوق منس کې او دا سه رمز وی چې د کرام کاتبین ملائکو تم پته نه چې دا څه شي نو هغه راز نیاز چې کم دا اللہ او دا غد محبوب پا منس کیو نو پاگئی یا اللہ پوی دے او یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور خبری چکمی شنی دی اغا دا دی چے اللہ ورطا فرمائی چے حبیبہ تچی دا دنیا نرات لے نو د دنیا دستور دا دی چې یو دوست بل دوست ته ځي نو څه تحفه او ډالۍ ځان سره وړي نو ته چې د دنیا نه راتلې تا ما له څه تحفه راوړې ده اوس دې مقام کې د نبوت شان ګورا او د عقل انتها ګورا تحفه او ډالۍ پیش کوي ورته او د الله د شان مناسب پیش کوي دین هم لږ سبق والی چې ار سړي سره چې خبرې کوي نو داغه د شان مناسب بکې زما دي ځانو دلته د عقل انتها ګوره تحفه او ډالۍ یا الله ما راوړې ده اوس دا نه وایي چې د مدینه یا د مکې ډېرې اعلی کجوري دي یا فلانه دې افغان تحفه او ډالۍ وي او داغه د شان مناسب وي یا الله ما تحفه تعالی چراوړې ده التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات تحیه مې راوړې ده لله خدای لرا د سشي الصلوات والطيبات د منځونو او ستا د پاکۍ بیانولو خدای ما توفا دا راوړې ده چې زه به ستا منځونه کوم او ستا پاکي به بیانوم څومره اوچته توفا ده د الله د شان مناسب توفا او ډالۍ ده جواب شو السلام علیک ایوہ النبی اے محبوب پتا دی زماد طرف نہ سلام ہوئی سردار کونین ورته فرمائی چی یا اللہ پما خود سلام ہوئی خو زی آواز نیم تاسو خیال ده انجانو مخکې نور با شروع شو چې نور با شروع شو منځونه به یې پنځوس منځونه به یې روزې به یې حج به یې زکات به یې دا به یې قانون بیان علماء وائی کی دا باس دیر اگت شوئے او شپوا یوا نو په یوا شپا کی آسمانونو تطلل په یوا شپا کی الله سره راز نیاز کول په یوش پکې د بیت المقدس منځونه کول دا خو په یوش پکې ډېر ګران بیا دا چې پیغمبر د کور اوتو کنجی خوځیدا چراغ کنجی لا ولاړه نه و مغه څه خوځیدا دا اشاره ده دې خبرې ته چې دومره په توندای تل او راغلې ده چې کونجی لا تر اوسه ولاړه نه د بسترې ګرمایش هم تر اوسه یخ شوی نه دی نو دا اشاره ده انتهایی سرعت سره تلو راتلو علما وایي چې چل بلو چل داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سو وخت کې را دنیا شوروش نو الله پاک د ټول کائنات نظام معطل کړو د کائنات نظام معطل دا معنا چې حرکت د اخلاقو دا شپه او ورځ نور سپوږمۍ دا د اسمان په حرکت باندې پیدا کیږي ځکه چې کم اسمان د ټولې دنیا نه محیط دی هغه اسمان د ټولې دنیا ته دور ور کوي او ټوله دنیا ګرځي هغه نظام معطل چې دا هم احترام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس په دې یو خدای پویږي یا به په د خدای هغه ملایکی پوی دی چې چا دا منظر لیدو چې په کوم شپه معراج کېده چې پاسمانونو کې به څه حالو او ملایکې به په کومه ډیوټای وي او د کائنات نظام به څنګه معطلو په دې یا د خدای ذات کوي یا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خیال راغی دي ورځاو چې نظام ټول معطلو چې نظام معطل شو کنجی زکه خوځیدا چې کنجی به ادریده زکه چې وخت تیر وې الته وخت خو کائنات ولارو وخت تیرېدنه نو کنجی به ادریدل څنګه وې تاسو خیال راغی کنجی چې دا چې خوځي نو دا خو به پرورو کېږي هله چې وخت پې تېرېږي او چې وخت نه تېرېږي خو چې په کوم ځای دغسې به یي که نه تاسو خیال راغی بستره به یخېده نه همغسې ګرمه وه ولې وخت نه تېرېده یخوالی خو په تېرېدو د وخت سره پکې راځي وخت چې کوم ځای دی هلته ولاړ دی نو بستره یخه څنګه شي تاسو خیال راوي اوس څومره وا نو دومره وا چې څومره د خدای خوښه وا دی خو وګورئ چې شپه او ورځ د خدای وي د کائنات نظامم داغه پلاس کی او جناب محمد رسول الله محبوب سره مذاکرات هم وی نو شپه به څومره وګد کړی نو کدا در باندې پیښه شو چې څومره به وګدې ته معجزانو د ټول کائنات قانون جوړې د تر قیامت پورې او دا مذاکرات څومره په دې باغ پوي دا الله نه سوا دا علم بل چاته ولار دې د ټول خدای نظام معطل دی جبريل امين غوندې فرشتہ هم د سدرت المنتها په خوا کې د حکم په انتظار ولاړ زکه چې دغه مقام چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی ورکړو دا بیا په یو لک سلیر زره پیغمبرانو کې بل چالن دی ورکړ ختم شو باز ختم شو حضور واپس چې واپس شو لار کې تپوس کیږي موسی علیہ السلام دے غالبا سو منزنا فرش ہوئے سیب پنزوس موسی علیہ السلام اور تو فرمائل کہ ما تد بن اسرائیل و حال معلوم دے پنزوس منزنا ستا امت بہو نکڑیش کمی کا بیا التجا وکړه چې یا الله 50 خډیر لس کم شو بیا التجا وکړه لس نور کم بیا التجا وکړه چې لس پاتې شو بیا التجا وکړه زه پنځه شو په پنځو کې راز بیا التجا وکړه حضور فرمایل چې اوس نور مال حیا راځي ورکه رااله چې د پنځوسو به د پنځوسو ثوابو او د پنځو به د پنځو نو الله ورته بلا بند واچول چې نه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها چا چې یو دی کی وکړه نو یو پلس به ورکوم کای به پنځه منځونه او ثواب به د پنځوسو ورکوم دا خدشه نه منم نو دا ستاویز دوان سودا پسی دلی گلی و دین وقت دیر تیر شو تبیل نیولی دا بیمار امدار نو جڑلی چی کول تلار شم دا کور مالک بنی ام وحی نو یو خوی دا پندو که نشو روڑے دا ور سر مار روڑو دویم کتی لگی سو سزا پنیت کی آ سزا مال را کا خوچ دی تسول آئے آ یہودی دا جناب محمد رسول اللہ پخپو کی پریوت او ویلی چې لا اله الا الله محمد رسول الله سردار کونین ورته وی د خدای بندا زه خدای له نو راغله چې تا مسلمان کوم د دې وینځ خدمت نکول غرض و یا رسول الله د تورات یو مسله نن رښتیا شوه ما دا نه منله چې ته پیغمبر یې په تورات کې دا لیکلی وو چې هغه پیغمبر چې کوم په مکه کې پیدا شي په کومه شپه خدای سره ملاقات شي دا الله په دیدار باندې مشرف شي تاغه سحر بلا کور ته نه تلې او د یو کافر د وینځ شپارس بکوي دا مسله په تورات کې لیکلې و مال دلې و یقین نه پتا نه راتلو اوس می یقین راغی چې ته بیګا اسمان تم تلې عزیزانو دا رنبنه سهارو هغه سهار چې په کوم شپه د رب العالمین په دیدار باندې مشرف شوه واخر دعوانا ان الحمد لله دا بتاسلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سره فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دین علاوه د دیني تقاریو کې سټې به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کې سټې رحمان بابا غو د کلام با په پښتو ژبه کې تر قیامت پورې پښتون دنیا جوړ نه کی ایو قصیده ده و عاقل غوګول سماتا مرګل نه پریدي سړی خپل رضا تا دې مې په سر وی قد خرامان سکړما چې علاج مې د مرس